ګوریلا جنگ چاپمار جنگ چې هغه باضابطه صفونه نه جوړ شوي چاپمار جنگ چرته څوک راغلي دي حمله شوې ده داغي حمله رکاول قافله روانه ده قافلې ته لار نیول اسی دشمن يرول ترول باضابطه پکې جنگ نه بیا که پکې نبی علیہ السلام شریک دیو کنه دی او غزوا هغه باضابطه جهاد او جنگ ته وای چې دواړو طرفونه فوجونه سبستای منظم جنگ شي دواړو طرفونه آی ته غزوا وای اوس دا سریا د موتا د کی نبی علی السلام په خپل نه شریک شوی صحابه لیګلی دي خو چا چې د ته غزوه د موتا ویلې د پدی بنیاد چې منظم باقاعده جنگ شوه او داسې معرکه چې د دې معرکه تشبیه او نسبت د احد سره علما ویل لکه څنګه چې احد معرکه وا داسې معرکه ده زوره وره شهادتونه پکې شوي دي صحابه کرامو گویا کې دلته هم یو قسم لبیلل شوی جنگ غټلې ده ګرانه غزوه وا مارکه وا نو دیو جن یو خو د دې غزوه متعلق دا خبره چې سریه دا غزوه ده په بهر حال دا یو تاریخی جنگ شوه دا غزوه ده چې دی کې یکه با دیګره درې امیران یو بل پسې شهیدان شي نبی علی السلام جنډه ور کړې و چې دې شهید شي بیا به جنډه دیوالی چې دې شهید شي بیا به دیوالی چې دې شهید شي بیا به تاسو خپل کې مشوره وکړي هبه واقعیا کې راشي نو دا هغه مشهوره معرکه ده چې یکه با دیګره درې امیران شهیدان شو د دې غزوه او د جنگ سبب اصل کې نبی علی السلام خطوط لېګل څنګه چې مخکې موږ د خطوطو تذکرہ کړې و روم تا قیصر دارنګ ایران فارس کسرا د دا بحرین د دا یو بل سونه پرماراو ټولو ته دعوتی خطونه لګیږي نو دغه خطوط سلسله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام طرف ته هم خط لېږلی او د شام یا د بصرې حکمران دی هغه ته هم خط لېږلی و څنګه چې د روم قیصر ته لېږلی و او دا موتا در اصل د شام سرحدي علاقه ده د زینوم دی نو هغه ځای کې دا معرکه شوې ده نو ځکه ورته جنگي موتا وایي دعوت نامه نبی علیہ السلام ورکړی و یو صحابی تا حارث بن عمر ازدی رضی الله تعالی عنہ هغه شام طرف ته روان شو او دا علاقہ سرحدی علاقہ وا بلقا وتویل کی غټه علاقہ د بلقا د شام اغلت هغه حاکم د شام او بصره ته خط رسول د پاره دغلت یو بل حاکم او داغه زیر اثر شرجیل بن عمر هغه ته خط ورکولو چې دی به بر غټ حکمران تورسي دا دا سیو نبی علیہ السلام مخی خطوطو کې برای راس باچا ته خط نه بلکې لاندې گورنر د یو علاقې ته ورکړې شو به مخکې باچا ته رس دا غ طریقه و دا غ وسم برای راس سوک صدر وزیر اعظم ته خط نشي ورکول نو دغه شرجیل په ذریعہ باندې به مخکې دا خط ته د شام حاکم هغه عیسایو او دا قیصری روم د هغه باجګزارو اله ټیکس ورکاو هغه ما تحتو خو شرپسندو ډیر زیات د نبی علی السلام هغه خط چې ورسید د ظالم عالمی د سفارت چې څه آداب د خیالونه ساته او هغه صحابي حارث بن عمر از دیر زلان هي شهید د ډیر لوی بدمعشی وو ډیر لوی شرپسندی و حالانکه د عام عالمی آداب دي د سفارت دغه زمانه نه تر اوسه پورې چې سفیر ته څوک سنوي باقاعده حالت جنگ هم چې سفیر لاړ شینو هغه ته امن د خو په دې پویو چونکه دراصل د نسلن عربو او عیسایت قبول کړي وو دا عیسایانو ما تحت دروم د پدې پویده چې دا خمون ورلا د سفارتی عالمی اصول خلاف نبی علیہ السلام لا سفیر شهید کړي دي وجلې دي خامخا به اوس زمونږ مطالبه کوي د قصاص چې دا سړی مونږ لراکي نو د سیاست او چلو یک د مخبل فوجونم تیار کړ چې د خو موږ مطالبه کوي جنگ بکی کنه مطالبه نه پوره کو او چون کې ده برا غټه سطح باندې درو ما تحتو نو هغه نه مطالبه وکړه چې دغه سي مال کومک او امداد راولېګ د تقریبا 1 لاک فوج تیار د مقابله د پاره او بل طرف ته وسره هغه وخت قیصر د روم بادشاه هغه هم د تا امداد د تعاون وعده وکړه چې زبا لخر درولېګم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع راورسید چې دغه سي صحابي شهید او بیا لخرم تیاری نو نبی علیہ السلام یک دم د 3000 صحابه کرام لخر تیار او اغي ته وی چې تاسو ورش ځکه دا سړی چرته مدینه باندې چړیونه کی چې مدینه ترازی چې موږ مخې لور شو او د د بدمعشي ختم شي د شرح جیل په دې کې مصروفو چې د لخر تیارو او مخ کې حرکت ورکاو دې طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابه کرام ورولګیل دی ورو رسید په دې دوران کې هغه هرقل هم ور سره چې وعده کړی و نو دغه بلقا سره نږدې یو ځای دی تاب مقام دی تاب هغه ځای کې د خپل د کومک او امداد لخر راولېګ قیصر اول ته کینو چې کله ضرورت شي درځي به چې ضرورت نه درځي دا امدادی لخکرو ای خیمزن شو او پراتو لکه څنګه جنن مغرب امریکا یورپ دا چلونه کوي بحری بیړه رولی نه بحری بیړه ولا را لګړې و د دوران کې صحابه کرامو چې حالاتو قتل امیر په مقرر زید بن حارثه رضی الله تعالی دا د نبی علی السلام متبنو گویا کې زویو زیو ته ویلو متبنا زویو د امیر مقرر کړو اگر چې د کله ته امیر کونو بعضو خلکو وې د څنګه امیر به د زوی او سامر زیلان هو امیر کړو مرز وفات کې ولې هغه متبنا زوی نو د متبنا نوسه دی د نبی علی السلام نو نبی علی السلام ته ګران موډیر ځکه د ډیر لوی غیرت کړو په نبی علی السلام ځکه چې خو غلام خرج شوی او معشوم بیا غټ شوی بیا خدیجه الکبرى سره او خدیجه الکبرى نبی علی السلام لا ورکه خو د نبی علی السلام داسې خدمتو کو چې نبی علی السلام وې دا به زماز ویش آزاد ک زوی ک او بیا باقاعده غ د نبی علی السلام د کور فرد وګرځي او بیا چې کلا ورپسې پلار تر را رسیدل ځکه دا ډاکوانو د مور نه تختول او به غلام کړي او خرصول او کشر لکو بیا غټ شو ځوان شو ځوانو په دې کې پلار او تر نور رسیدل چا وتوی چې ستاسو زید مکه کې رو رسي نبی علی السلام نبی علی السلام وتوی تاسو سره به ملاوم کدوې چې زم زیبا زمې نه باندې کوم هو کدوې ز نظم نو بیا به تاسو په زور نه بوځي بسره وس وته دا پیجنې ویاو دا مې پلار دا مې ترونه نه اوې ښا دوی راغلی تابوزی یا وته سنس زنزم ځکه چې کم مینا محبت زیوالی بالا محمد رسول الله سلام را کړه داسې خپل ته نه و نو بس بیا پلار ترونه ورته وی سید چې تی ساره خوشاله خو دغه مون پریشانو چې د بچرته مړ دی جام دی زبس خپلوانو ته به دغه اطلاع ورکو چې زه په خیر ده نو دا ډېر پیغمبر باندې ننګ او غیرت کړو نبی علیہ السلام ته زوی ویلو دا زید بن حارثه امیرو د دا صحابه راغون کړ ایته راځه مشوره کو ځکه چې یو طرف ته 1 لاک کسان او بل طرف ته 3000 نو دا خو تقریبا 32 ګنا زیات لخر دی او خو دا هرقل امدادي فوج ویل پروت ګرانه مقابله وا هغه مجلس شورا کې امیر سے بتوی زید بن حارثه چې دا سې کو نبی علی السلام ته اطلاع لی چې موږ له نور کومه کا امداد وروړي ځکه مقابله خو ظاهر کې ګران اخکاري په دې کې عبد الله ابن رواحه چې د پسې بیا امیرو شهید ام شهید د نبی علی السلام شاعر د نبی علی السلام درې غټ مشهور شاعران نورمو خدا درې گویا کې سرکاري شاعران د نبی علی السلام د ریاست باضابطه یو دا عبد الله بن رواحه ده بل حسان رضی الله عنه ده بل کعب بن مالک رضی الله او په اشارو کې دا هر چا خپل ډیوټي وا ذمہ داری وا دی با اشار وې دفاع به کوله دار چا خپل کا د حسن رضی الله عنه ټول عمر شاعری کړي وا نو حج وې کول او د حج وې جواب ورک مشرکینو چې په بدر دوی نو د بوله د بدر دو جواب ورک او داغي بدرت به وی هغه به سپکول یو ورځ نبی علیہ السلام وتوي چې زما ته خو قریش او حج وکې سپکو بده وې ور پام کوا نسبیان میری وته یا رسول الله تابه ته دا سیوبا سم لکه څنګه چې دوړو نه خړې وختر وځي انسان سب ته بس نزدیک نه رسی او دا دویم عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د نبی علی السلام شاعر دی خوده رزمیه شاعر دی دې ته ویل کیږي چې درلو کټ بم کو ختم بم کو نشه ټینګې ده دا دباو ها شا ټول د قصي او کعب بن مالک هغه د اسلام او د پیغمبر اسلام شان بیانو هر چا خپل کار او اشعارو کې بهرحال د عبد الله ابن رواحه شاعرم ده لوی د اسلام او کمانډرم دی ځکه چې امیر جوړی خو معمولی خبره نه نو دی عبد الله ابن رواحه مشوره کیوي چې نه دا څنګه کو ځکه د نبی علی السلام چې کم امر التن مونږ ته شوی دی به امیری کده شهید شي دی به امیری کده شهید شي دی به امیری او د راته ویلو چې ور بشه شرح جیل له دعوت ورکه ک دعوت اومن بیا به جنگ نه کوي ک وینمانو بیا به جنگي نو دا څه خدای چې مونږ کم هدایات هغه راکړې شي باغ عملو کو الله به امداد ک نو بهر حال صاحب کرام اخر په دې باندې مشوره وکړه دعوت ورک ای دعوت قبول نک او دا غینه بعد جنگ شوروش په دې جنگ کې دا درې وانه سپه سالاران یکه بادیګره زید بن حارثه شهید شو جنډا عبد الله بن رواحه واغستا غا میر شو شهید شو بیا جعفر تیار رضی الله عنه واغستا غم شهید شو یکه بادیګره دینه بعد چی دا درې واړه شهیدان شو نو مشوره وکړه نبی علیه السلام ورته ویلي وو بیا به یو کس خپل امیر خالد بن ولید رضی الله عنه امیر که الله رب العزت داغه پلاس باندې داغي غزور مات او هغه ظاهر کې گویا کې کمزوري حالات الله په طاقت بدل کړ هغه 1 لا فوج له شکست ورک او خالد بن ولید رضی الله عنه په دغه ورځ باندې ډېر لوی بهادری ډېر لوی جرأت مظاهره کړې و چې خلک حیران د صفونو ترتیب بدل ک هغه طرف ته دای صفونه درهم برهم کړل او دا و چې په دې جنگ کې څه فتح شوه نه ده ځکه مخکي نه په دې جنگ کې څه غنیمت لاس تراغله ده خو فتح دا وځکه چې نبی علیہ السلام دې ته فتح ویلې و چې دا غي غزور مات کنه دا زور ما ټول ماټه خبره 1 لاک کسانو 3000 دا د سړی دی وخت کې ذهن نه منی کنه صحابه عجیب خلک الله دغه له پیدا کړو ګینه ګرانه خبره ده یو طرف ته 1 لاک یو بل ته 3000 او داغي زور ماتول سپونه ماتول وجل مردارول پشا تختول دا غټه خبره برحال دا یو جنگ په دې طریقه باندې وش او داغي بیا خپل اثراتو باغی خبر رستو کو دا جنگ در اصل شویو په دغه اتمه هجره کې او جماد اول تاریخ قمری او اسلامی تاریخ او د انګریزي په حساب سره 629 عیسوی اگست ستمبر کې شوه دا جنگ دې دوران الله رب العزت نبی علی السلام ته دغه سونه مارکه وا اهموا نبی علی السلام مدینه کې تشریف فرما ده نو د معجزې په تور الله وتعالى ټول منظر خو درو نبی علیہ السلام په منبر ناستو او نبی علیہ الصلات والسلام وی چې زید بن حارثه جنډه واغستا شهید شو بیا عبد الله بن رواحه جنډه واغسته شهید شو جعفر طیار رضی الله عنه جنډه واغسته او شهید شو دا ټول منظر الله رب العزت نبی علیہ السلام ته خو الله تسګرانا زمونږه سکرین کار کوي کوي کنه هغه په شارجا کې میچ یو دلته بغټ سکرین ګوري نه الله تاسو ګرانه چې سکرین پیغمبر ته لګولي او هغه ارسخی معجزه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په قدرت او د الله په طاقت او تصرف او علم سره دار شي بهرحال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې چې دینه بعد د الله پزمرو کې یو زمری تور واغست او الله ولا فتح ورک خالد بن ولید رضی الله او نبی علی السلام دعا وکړه الله په ټولو تورو کې ستا تور تیر را نو ته امداد وک نو خالد رضی الله عنه سره امداد وش او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ تا په دغه موقع باندې سیف الله ویل شو ځکه هغه حدیث کې الفاظ راځي چې سیف من سیوف الله دا الله د تورونه یو توره خالد ته ویل شي دیو جن دا غل لقب بیا او سیف الله دا الله توره په دغه ورځ ډېری توري ماته کړي خو نبی علی السلام خفه ډېرو ځکه چې درې صحابه اهم کمانډران شهیدان کېدل بیا زید بن حارثه متبنا زوی دی هم د کور سړی او جعفر تیارې د تر زوی دی اهم سړیو نبی علیہ السلام ته ګران وړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وی چې دا جعفر چې دا زما په شان دی په شکل صورت کې مو اخلاقو کې د علی رضی الله عنه مشرور نبی علیہ السلام په دې خپش او ډیر درمن شو د د خزر اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام دا تر د زوی خزه کنه روانداری کیږي گویا کی نبی علی السلام دا اسماء رضی الله عنها وی چې نبی علی السلام منکر راغې خو ما ته پته نه و چې خاون می شهید شوی ځکه لري تلی شام ما دا سه وکړل چې زه کور کې ومه نو نبی علیہ السلام منکر را نو ما کور کې سرمن نه خلکو بس ساده طریقه جونو نو ګړي بيزه چې به حلال کړه دای سرمن به وسنا سرمن به کور کې به اوچولا صفا کولا د باغت وته وي رنگول ورته وي سرمنه وي هغه مم رنگ کړي وي او بیا مې وړا غغلیو او ما شومان مې لامبولیو او دغه ایله می تیل او رانجه او شیبل شیزان لاغیله لګول او تیار ناستم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې دا جعفر بچی راوړ یغه بچی مې ولرا وسته نبی علیہ السلام خپل کړ او خپلول نه بعد سترګنوخ کې لاړ ما ته یا رسول الله ولې د جعفر س حالات او دا احوال راغلي دي جعفر او د جعفر د مرګرو څه حالات دي نو ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویا او شهیدان شو نو ای زرا پاسې دمو په جړا شو په دې کې نورې زنانه راغونډې شوې د مونږ کور ته نبی علیہ السلام خو زمونږ د کور نه ووت د جړا په حالت کې او بیا خپل اهل عیال لورغه او ای توی اسنو لآل جعفر طعاما فإنه قد تاهم امر شغلهم آل جعفر یعنی د جعفر کور والو د پاره د خوراک تنظیم وکړي ځکه ای ته دا څنګه مرسید چې ای خوراکونه واخلی په خلیوس نشي کول دا مثلا دا چې مړې وشي نو د مړی کور ته بتوړې ځکه ای اخلي په خلی خو نشي کولی خاص کر چې مړې پروت ته مړې شوی نو خلک بولوي دا زموږ د خلکو غلط دستور دی چې د مړی کور ته کینی دی ګونه باندې شی مړی کور ته پر لاتو غزه لکه تب مړی لا والا لا ورکه ک مړی والا په پتا باندې خوري نو د شریعت نه خلاف دا درې ورځې د مړی دا د غم ورځې دی د کې به تو ورکه ا اویله پخله منه نه ده بعضې خلک دا خبره کوي چې مړی کور کې درې ورځو پوري لوګی حرام ده اسې خبرې چې څوک ولا نه وروړي نو څه به کوي ځان له خو پخی ځان له پخول شتا چې څوک ول نه وروړي خو بل له بدوی نه پخی چې ته ضیافت وای ملمستیا به چاله نه ورک ا یو د کور خپل ملمانه دي خپل د کور خلک لکه مثلا د کور کا سوق دی ستا کور کې ستا موردا خوردا رو راغله دی مړې دی نو خستا کور کې دی کنه نام کور والا خدا نه چې لکه اوس د کوسې او د محلې او د نږدې خلک او لري د یو ځای بل ځای بس غم لرال جنازه دعا او شوزی دی په مخه دا کور خپل خلک دین هغه بس د کور خلک حساب اکوره بار نه چا راوړه ټول به خوري او ک چا نه راوړه نو ځان به پخی خو لیکن دا دا چې امنه د غزیافت بل باندې بروټیګان نه خوري نو بهرحال نبی علی السلام دا فرمایل دوی لا انتظام د خوراک سکا کو کې زکا چې دوی تا دا سه غم تکلیف رسیدلې ده چې دوی دا غي وجنه د خوراک سکا کا خلی پخلینا مشغول شي په دې کې د غم د وجنه کور کې جړا وا زنانو جړل غټه خبره وا نو یو کس راغی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مجلس کې ناس خفم ده یا رسول الله اغا د جعفر اهل عیال خزی جاړي نبی علیہ السلام ورشه چپک اوس په خپل غم ده ورشه چپک الاړ بیا راغې یا رسول الله نه چپ کی ورشه چپک بیا راغې نبی رسول ورشه خوره ولا په دې خله کې ولا واچ لکه بس دا جواب نور سو کوم را کچپ کولې ابن شي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای وای زناستو میرا روایت وی چې والله غلبنا یا رسول الله خزه خو بما زور ور شو نه چپ کیږي الکه چې زور خو تغل شکنه ام المؤمنین وای وای ما وتا کور کې ناستم نو ما دا خبره وره ده چې اوس پیغمبر غم کې ده ساده سړی ته بار بار زی راځي کنه خو بس نه کیږي خو تا خپل حق ادا کا زور خو په نشي چلولې ا ټیک ده چې د غم په موقع باندې داسې جړه چې د درد د وجې نه نو خو مننه او خامخا سړی په غم درمن کیږي خو لیکن چغی سوری وال مخ وال سینه وال گریوان شک شکول دا منی دی اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه مونږ نه نه سینه وخی گریوان شلی سر شوکی چغه وی سیان دی وی لکه د خزو خزو ته بیا سیان دی وی غټه غټه د جاهلیت نو حقه نه نو هم نه د زموږ شر ام المؤمنین چې ما وره دی ما وته وی چې ارغم الله انفق لم تفل ما امرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم تترک رسول الله صلی الله علیه وسلم من العانا عجیب سره نه د کارو کو او پیغمبر دم پرې نو بار بار پیغمبر پسې را روانه خو کینه پارام نه د کارو کړې شو نو بای سړی د کاری کارو نو بازي و د کار نه خو تاوم د کار نو باسي نو دغه یو حال او واقع هم دغل تراغلی و په دې موقع باندې جعفر جلان هو شهید شوی دا شهدا ډېر لوی مقام والو جعفر جلان هو بارکه نبی علیہ السلام فرمایي د شهادت نه بعد رأیتو جعفرن یطیر فی الجنه مع الملائک جعفر تیار مې ولید چې فرشتو سره په جنت کې الوته ځکه دنه دواړه لاسونه کټ شیو لاس باندې هغه نیولې و جنډا چې لاسې کټ کبل ته کړه چې بیا ابل کټ کاونو کم چې پاتې لاسونو کټ شي هغه سینې پورې به وونو غریب را پرې وچی نو بیا عبد الله ابن رواه رضی دا خالد رضی الله عنه امیر کو بیا چې دی نو جنگ بیا شروع شي نو دل الله رب العزت دا غلاس کټ کولو په بدله کې التا وزره ورک ویلوزی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع چې دلته مدینه کې هغه کوم حالت دي د معجزې په تور نو نبی علیہ السلام حتی اخذ الرایا سیف من سیوف الله حتی فتح الله علیه دین آباد دا الله په تورو کې یو تورا ارا پاسه دا واغې هغه دا جنډا واغسته والله رب العزت هغه له فتح ورک خالد بن ولید رضی الله خالد رضی الله هوای چې په دغه ورځ زما پلاس کې نه توري ماته شه نو نه جنگ کړ نه توري پلاس کې ماته دل وی لقد انقطعت فی ید یوما موتا تسعت اسیاف نه توری ماته شوی صرف اخیری یمانی تور و د یمن ام لاس کې پاتې و نور مې نه توری ماته کړه نه توری ماتول پچا پګټه نه په انسانانو نو نه توری پلاس کې ماته شوی او بل زبیر بن عوام رضی الله عنه ده دام د دا نبی علیہ السلام خپلو خالد رضی خالد د د خینی زوی دی د نبی علیہ السلام خینی زوی دی میمونی رضی الله تعالی عنها خورای دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خالد بن ولید رضی الله عنه دا د ترور زامن د عباس رضی الله عنه خزا او دارنګ د نبی علی السلام خزا دا خپل کو خیان دی نو دارنګ د خالد مور هم د میمونی رضی الله عنه خور ده یعنی د نبی علی صلوات و سلام د خینه یا د ساندو زوی دی خالد بن ولید او زبیر بن عوام هم مشهور صحابي دی او د نبی علی السلام د ترور زوی دی او زبیر بن عوام رضی الله عنه هم وی دی جنگ کې جنگیده خو خالد رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه وی په دواړو لاسو تورې چلولې دی دوا اسه بادران په دواړو لاسو تورې یعنی دواړو لاسو کې توري دی او جنگي دا سنور ډیر صحابه کرامو په دغه ورځ ډیر لویا بهادری خو درو نور ګن صحابه او تقریبا ساتلس پورې صحابه کرام شهیدان شوی ډیر زخمیان شوی او خاص کر دا غټ جرنیلان پکې درې شهیدان شو خو الله رب العزت بیا د خالد رضی الله عنه پلاس دا ایسفونه مات کړل پای باندې رو بغورځید نو ما مخکې مو چې بده کې نه غنیمتو نه سه علاقه فته شوی و خو دونه و چې داغي زور مات دا دا فائدہ وشوا چې یو خو خلکو باندې روب پرې و چې ګوره یو لاک میدان کې یو لاک ورته تعاون ته ولاړو دوه لاک فوج سره مقابله او بیا هم دوی داغي زور مات کنو د دې په خلکو خوشا ډېر لوی روب ورځي بل دا و د روم باره کې دا مشهوره چې رومیان خو ډېر لوی سپر پاور دی نو دا و چې د روم او د روم د فوج حقیقت هم صحابه کرامو ته معلوم شي چې لکه دونه نه دي سونه چې دی مشهور دی نو دا څه فائدې پکې وشوه بیا دوی واپس مدینه ته رالل خو چون کې ظاهری کې خو اول کې دادا سه وچه شکست دوی ظاهری شکست کارې ده دوی مخکې فتح ونه کړه صرف دای صفونو زور مات واپس چرالل نو صحابه کرام له خپو کم چې د جهاد کې شریک ناوی ځان سره داسې کوسترګیو او یې جوړې مونږ رو تختیدو واپس سګټه مونږ او دا بوا چې بعض خلکم وي چې دوی راتلل نو مخه ته خزي ماشومان ور غیر را وروتی ناغیم متوي چې تاسو رو تخته دی دا الله دلاره بعض صحابه لکه ای کور کې بعض کې ناشته بار نه راوته چوغور دا جوړې مو رو تختی نبی علی السلام دینه خبر شو نبی علی السلام وینا لیسو بال فرار ولکنهم القرار ان شاء الله تاسو را تختیدلی نه تاسو بیا ورځه عمله وکړئ نبی علیہ السلام وته دا تخت نه د بس تاسو خپل کارو کولو مقابله وکړه او دا د الله فتح وا بهر حال دا یو مشهور معرکه د دې اتم کال په غزواتو کې غزوه موتا یا سریه د موتا چې د غدری شی صحابه کرام کمانډران باقی کې بادیګره شهیدان شو قول قولی